اسامه ویل، دی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته بد وایي، هیڅکله یې نه پرېږدم. هغه کافر ځغلي او بد وایي. اسامه پسې ځغلي. څو اسامه پسې ور ورسېدی او انصاري په پسې دی. ځکه د غالب رضی الله تعالی عنه امر دغسې وو چې ملګری به نه پرېږدي، مقصد دا چې دغه دوه نفره مسلمانان په دغه کافر پسې ځغلي، څو د یوې درختې سره اسامه او ملګری یې په کافر پسې ور ورسېده. اسامه او انصاري دواړو تورې پورته کړې، غواړي چې وې وژني. په دغه وخت کې هغه کافر چې اسلام او رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ته یې بد ویل، په دغه وخت کي چي توري يې پر خپل سر وليدې، توري پر پورته سوې، ويل، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله انصاري توره ځني را وګرځول نې وواهه مګر اسامه خپله توره پر ور اله کړه او مرداس يې ووژي انصاري ورته وويل يا اسامه تا داسې سړی ووژی چې هغه وویل، لا اله الا الله محمد رسول الله. اسامه ویل، ده دغه کلمه د تورې د بیرې وویل، تا نه لیدی چې اسلام او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته یې بد ویل؟ تا د ده بد ویل نه واورېده؟ مګر کم وخت چې توره یې پر خپل سر ولیده نو یې کلمه وویل. خیر د مرداس تر وژلو وروسته دواړه بیرته راغله خو انصاري دغه قصه و غالب رضی الله تعالی عنه ته وکړه غالب رضی الله تعالی عنه و اسامه ته ورغږ کړه یا اسامه تا څنګه هغه سړی وژی چې هغه ویل لا اله الا الله محمد رسول الله اسامه ویل هغه دغه کلمه د توري د بیري وویل خبره ښکاره او معلومه ده. څو لحظې مخکې یې اسلام او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بد ویل، مګر کم وخت چې یې توره پر سر سربېره ولیده، د دې لپاره چې ځان د مرګه خلاص کړي، نو یې کلمه وویل. څرنګه چې غالب رضی الله تعالی عنه په دې مسئله زیات نه پوهېدی، نو چپ شو. او دغه ټولۍ بیرته مدینې منورې ته ولاړه. هلته یې ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته حالات وویل، اول یې د سریې د کامیابۍ حالات ورته بیان کړه او بیا یې د اسامه رضی الله تعالی عنه په قصه خبر کړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم اسامه را وغوښتي او ویل یا اسامه څنګه دی هغه څوک وږي چې هغه وویل لا اله الا الله محمد رسول الله اسامه ویل یا رسول الله هغه د توري د بیرې څخه کلمه وویل رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم و فرمایل ایا تا د هغه زړه ورڅری کی او پوه سوې چې هغه صادق دی که کاذب یعنی ته څه په خبر یې چې د توري د بیرې څخه یې کلمه وویل شاید په دغه وخت کې ایمان زړه ته ننوتلی وي رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم و فرمایل د قیامت په ورځ به د لا اله الا الله د حق څخه چیرې ځي اسامه ویل، والله د توري د بیري څخه یې کلمه وویل. رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم وفرمایل، د قیامت په ورځ به د لا اله الا الله د حق څخه چیري ځې؟ د قیامت په ورځ به د لا اله الا الله د حق څخه چیري ځې؟ اسامه وايي، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه جمله څو واره په تکرار راته وویل، تر داسې اندازې چې ما د ځان سره وویل، کشکې زه په دغه نن ورځ مسلمان شوی وای. وروڼو! اسامه ولې غوښته چې په دغه نن ورځ مسلمان شوی وای؟ ځکه اسلام هغه د مخني ټول ګناهونه محو کوي او پاکوي نو که په دغه ورځ مسلمان سوی وای دغه ګناه به هم د عفو په جمله کې راغلی وای او الله جل جلاله د سورة النساء په څلور نوي نمبر آیات کې دغسې موضوعاتو ته اشاره کوي او فرمایي یا ایها الذین آمنو نو ښه تحقیق کوئ او هغه چاته چې سلام درته ووايي مه وایاست چې ته مؤمن نه یې او د اسلام کلمه دې د بېرې وویل، ایا تاسې د دې دنیا دنیوي اسباب غواړئ؟ د الله جل جلاله سره ډېر غنیمتونه شته. پس له دغه ورځې څخه بیا اسامه د مسلمانانو په هیڅ جنګ کې اشتراک نه دی کړی. حتی کوم وخت چې د مسلمانانو په مابین کې هغه فتنه پیښه شوه اسامه رضی الله تعالی عنہ به ویل زه پوهیږم چې علي رضی الله تعالی عنہ پر حق دی مګر پس له هغه واقعې څخه چې زما او د مرداس په مابین کې پیښه شوه نو زه بیا هیڅ وخت پر مسلمان توره نه پورته کوم وروڼو دغه واقعه او مسئله زموږ د پاره درس دی موږ د خلقو د ظاهره سره کار لرو د خلقو سره مو باید معامله د دوی پر ظاهري شکل وي مګر زړونه د الله جل جلاله په قدرت اختیار او علم کې دي د زړو مالک الله جل جلاله دی او ده جل جلاله ته يې حال معلوم دی نو رب عزوجل د زړو پر حال حکم کوي هو که موږ د یو چا څخه داسې حرکت ووینو چې هغه کار د ده کفر او نفاق ثابتوي دا بیا بله خبره ده او که د یو چا آخري جمله لا اله الا الله وي نو موږ په ظاهري حالت مکلف یو او دا هم د اسلام حکم دی چې د اشخاصو سره زموږ معامله باید د دوی د ظاهري حال سره موافقه وي فقط الله جل جلاله د زړو په حال خبر دی او حکم پر کوي نه موږ د زړو عالم او حاکم یوازې الله جل جلاله دی پنځم شه اوس نو د مسلمانانو سریو او حملو دوام درلودی څو دغه د هجرت د اووم کال د شوال په میاشت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بشیر ابن سعد رضی الله تعالی عنه د دوهم وار د پاره د بنی مره و قبیله ته ولېږي چې جزا ورکړي د بشیر ابن سعد رضی الله تعالی عنه د اول وار لېږل خو به مو په یاد وي چې د بني مره د قبیلې د کمین د طرفه حمله پر وشوه او د ده دېرش نفره ملګري ټول شهیدان شوه او دی رضی الله تعالی عنه پس له زخمي کېدو د فدک ویهودو ته ورغلی. نو اوس د دوهم وار دپاره بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه بشیر ابن سعد رضی الله تعالی عنه د هغه بنی مره و قبیلې ته ورولېږي چې جزا ورکړي مګر دا وار یې درې سوه نفره مسلمانان ورسره ملګري کړل نو بشیر ابن سعد رضی الله تعالی عنه د بنی مره پر طرف ور رهي سو او دا وار یې زړه هم ورته ډک دی، ځکه په هغه اول وار کې یې د ده ملګري ور شهیدان کړي وه، نو یې هغه انتقام هم پاته و، اوس فقط دوې میاشتې وروسته د درو سوو نفرو سره د بني مره پر طرف ور رهي شو او هلته ور ورسېدی، د هغو په بې خبري کې یې حمله پر وکړه، د هغو څخه یې ځینې وتښتېده او ځینې ووژل شوه. او ده رضی الله تعالی عنه پسونه، اوښان او نور مالونه په غنیمت ځنی واخیسته او بیرته مدینې منورې ته په داسې حال کې راغلی چې د هغه اول وار د خپلو ملګرو بدله او انتقام یې اخیستی وه. دلته نو د بنی مره رئیس حارث ابن عوف فکر وکړ او ویې ویل، والله د محمد صلی الله علیه وسلم دین لوړ او ورځ په ورځ غالبه کیږي، قریشو صلح ورسره وکړه، خیبر یې فتح کړ او هغه قبیلو ته چې دده صلی الله علیه وآله وسلم سره مخالفت کوي جزا ورکوي. موږ دوې میاشتې د مخه پر دوی کامیاب شوو او دېرش نفره مو ور ووژل، مګر اوس یې په موږ داسې کارونه وکړه چې تر اوسه چا نه وه راسره کړي. پس له ډېره فکره دې نتیجې ته ورسېد چې باید اسلام ته داخل شي. نو عیینه ابن حصن هغه د غطفان مشر او رئیس ته ورغلی، د هغه سره یې خبرې وکړې، د اسلام او مسلمانانو په باره کې یې دلایل ورسره وویل، نو ویل زما په فکر زموږ لپاره دا ښه او بهتره ده چې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم ملګري شو. د دې په عوض کې چې مسلمانان زموږ څخه غنیمتونه وړي، موږ به د مسلمانانو په ملګرتیا د نورو قبیلو څخه غنیمتونه اخلو. نور یې هم دلایل ورسره وویل څو عیینه ابن حصن یې په دې قانع کړي چې مسلمان شي. نو دوی په دواړو دا اتفاق وکړ چې دواړه به مدینې منورې ته ځو او هلته به د خپل اسلام یا مسلمانېدو اعلان کوو. اوس نو د غطفان او د بني مره رئیسان چې دواړه د عربو هغه قوي قبیلې دي د مدینې منورې و طرف ته رهي شوه چې اسلام ته داخل شي. خو سبحان الله د الله جل جلاله تقدیر او اراده بیا بل شی وه دې دوو نفرو ته په لار کې د عربو یو بل مشر په مخه ورغلی چې فروه ابن هبیر نومېدی چې هغه بیا عمرې ته رهي وو اوس چې په لار کې د حارث ابن عوف او عینه ابن حسن سره یو ځای سو نو فروه ویل د خیره چیرې ځي دوی ویل مدینې منورې ته ځو چې اسلام ته داخل شو، فروه ویل، تاسې یو څه صبر وکړئ، تلوار مه کوئ، زه دادی عمرې ته رهي یم، پرېږدئ چې زه وګورم چې اهل مکه د محمد صلی الله علیه و آله وسلم په باره کې څه فکر او اراده لري، که داسې و چې اهل مکه د محمد صلی الله علیه و آله وسلم سره د جنګ اراده درلوده نو دا نه ده صحیح چې تاسې اوس مسلمانان شئ، صبر وکړئ او هغه جنګ چې د قریشو او محمد صلی الله علیه وسلم په مابین کې پېښېږي هغه به ووینئ، بیا تر هغه وروسته فیصله وکړئ. که چېرې د مکې خلقو جنګ نه کاوه او تسلیم وه، بیا مسلمانان شئ. دوی ویل دا ښه خبره ده. نو دغه دوه نفره بیرته د مدینې منورې څخه را وګرځیده او اوس د فروه د بیرته راتګ انتظار کوي چې هغه به د مکې مکرمې څخه څه حال او خبر راوړي. فروه ابن هبیره و مکې مکرمې ته ولاړی او عمره یې وکړه. فروه مشرک وو او دا خو هم درته معلومه ده چې مشرکانو هم حج او عمره کول. فروه پس له عمرې څخه د قریشو د مشرانو سره ولیده او پوښتنه یې ځینې وکړه چې تاسې د هغه صلحې په باره کې چې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم سره مو کړې ده څه اراده ده قریش ویل د دغه صلح په موده کې موږ د محمد صلی الله علیه و علیه وسلم د جنگ د پاره خپل ځانونه ښه آماده کوو غواړو چې په دغه موده کې د هغه د جنګ دپاره پوره تیاري ونیسو، اصلا زموږ صلح نه ده مقصد، بلکې په دغه موده کې خپلې قواوې سره یو ځای کوو، چې وکولای شو د محمد خطر بالکل د بینه یوسو. اوس نو د فروه په فکر خبره بل ډول شوه. د بله طرفه د بنو بکر د قبیلې رئیس نوفل ابن معاویه هم په دغه وخت کې مکې مکرمې ته راغلی وو او دی هم د قریشو د مشرانو سره خبرې کوي غواړي چې د قریشو مشران و دې ته تشویق کړي چې د خزاعه د قبیلې پر ضد د بنو بکر سره کومک وکړي یعنې بنوبکر غواړي چې د خزاعه سره جنګ وکړي او قریش د هغو په وژلو او جنګ کولو کې د بنوبکر سره کومک وکړي او دا خو ستاسې په یاد دي چې خزاعه هغه قبیله ده چې د حدیبیې په صلح کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طرف کې شوه او د هغه وخت څخه د خزاعه قبیله د رسول الله صلی الله علیه وسلم حلفاء او متعاهدین بلل کیږي د خزاعه پر قبیله هر تیری او تجاوز پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانانو تجاوز بلل کیږي او بنو بکر بیا د حدیبیه د صلح په وخت کې د قریشو په طرف کې داخل سو چې بنو بکر بیا د قریشو حلفاء او متعاهدین بلل کیږي او د بنو بکر هر تجاوز که پر مسلمانانو وي که پر خزاعه د قریشو تجاوز بلل کیږي. مګر دا هم باید در معلومه وي چې د پخوا څخه د بنو بکر او خزاعه د قبیلو په مابین کې ډیرې لوی دښمنۍ پرتې وې اوس فروه ابن حبیره ورته ګوري چې د بنو بکر رئیس نوفل ابن معاویه قریش و دې ته رابولي چې د خزاعه د قبیلې پر ضد د ده او د بنو بکر کومک وکړي او قریش هم دغه د ده خبرې نه ور ردوي او نه ورته وايي چې زموږ او د هغو په مابین کې صلح ده. بلکې د ردولو پر ځای د دغه خبرو سره علاقه هم لري او په شوق سره غوږ ورته نیسي. نو فروه پوه شو چې دغه ټوله د دې علامې دي چې د قریشو او مسلمانانو په مابین کې به ژر جنګ پېښ شي او دغه د دوی په مابین کې چې د صلح په نامه سره یادېږي صلح نه ده بلکې اصلا د بل جنګ دپاره هوسايي او آمادګي ده. نو فروه د مکې مکرمې څخه ولاړی او هلته عیینه ابن حصن او حارث ابن عوف ته ورغلی او دا بیان یې ورته وکړ چې ډېر ژر به د قریشو او مسلمانانو په مابین کې جنګ پېښ شي نو هغو وویل چې خبره داسې ده موږ به خپل مسلمانېده اوس وځنډوو او ددې جنګ و نتیجې ته به معطل شو. مقصد دا چې دغه دوه نفره د قبیلو مشران مسلمانېده خو دغه د فروه اخبار د دې سبب شوه چې د هغه خپله فکره څخه واوښته په دغه موده کې رسول الله صلی الله علیه وسلم نور سریه هم شاوخوا لېږلې خو د دغه وخت هغه مهمه واقعه دا ده چې دغه د هجرت د اووم کال د شوال په میاشت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم خلق ودې ته رابلل چې د ده علیه الصلاة والسلام سره د عمرة القضاء د ادا کولو لپاره ولاړ شي ځکه اوس د حدیبیې پر صلح یو کال تیر شو او اتفاق هم داسې وو چې په راتلونکي کال کې به مسلمانان عمرې ته راځي اوس نو مسلمانانو ته پوره اجازه ده چې مکې مکرمې ته داخل شي نو د دغه مقصد د پاره رسول الله صلی الله علیه وسلم په مسلمانانو کې د عمرې اعلان وکړي د هجرت د اوم کال د ذوالقعده په میاشت کې ټول هغه کسان چې د حدیبیه په صلح کې حاضر و ټول سره یو ځای سو بې له هغو کسانو څخه چې شهیدان سوي یا وفات سوي وه. بې له د حدیبیې د نفرو څخه نور هم شپږ سوه نفر د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره راووتل چې دا نو ټوله دوه زره نفره سوه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په دغه عمره القضا کې ملګري دي. بې له ښځو او کوچنیانو. رسول الله صلی الله علیه وسلم امر وکړ چې پر اوښانو اسلحه درسره واخلئ. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وویل، یا رسول الله! زموږ او د قریشو عهد داسې نه و چې د اسلحې سره به مکې مکرمې ته نه داخلیږو؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل، هو! عهد دغسې و ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ویل اوس نو موږ دغه اسلحه څه پکوو او تا امر وکړي چې اسلحه در سره واخلي رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم و فرمایل یا ابا بکر زه د قریشو د غدر او خیانت څخه بیریږم ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ویل نو هغه وعده رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل موږ پر خپل عهد ولاړ یو د اسلحې سره و حرم ته نه داخليږو اسلحه تر حرم د باندې پریږدو مګر زموږ سره باید اسلحه موجوده وي کوم ضرورت ورته پیدا سو پرته به وي دا د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم اکمل البشر پوهی او حکمت وو چې ویل یې موږ څنګه خپل ځانونه و خپلو دښمنانو ته بې اسلحې تسلیم کړو؟ مسلمان باید پوه، ځیرک او هوښیار وي. کارونه باید سطحي او سرسري و نه نیول شي. مسلمان باید هوښیار، په حذر او احتیاط کې وي. خپل ځان باید د دښمن په مقابل کې بې اسلحې نه کړي. خپله اسلحه باید دښمن ته تسلیم نه کړي، ځکه رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم وفرمایل، اسلحه درسره واخلئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم او مسلمانانو د ذوالحلیفه څخه احرام وتاړه او تلبیه یې وویل. په داسې حال کې یې مخ پر مکه مکرمه حرکت وکړ چې اسلحه ورسره وه او د جنګ دپاره مستعد وه، دا هم په دې سبب چې د قریشو د غدر مخه یې نیولې وي. کم وخت چې مسلمانان و مکې مکرمې ته نږدې شوه، هلته قریش تر مکې مکرمې د باندې ورته راوتلي دي او ورته ګوري، خو ویې لیده چې د مسلمانانو سره اسلحه ورسره ده، نو یو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته حال ور ولېږي چې اسلحه مو د چیش دپاره راوړې ده؟ زموږ او ستاسې په مابین کې داسې وعده نه وه چې تاسې به د اسلحې سره نه راځئ. رسول الله صلی الله علیه و سلم وفرمایل، موږ پر هغه خپله وعده ولاړ یو او اسلحه تر مکې مکرمې د باندې پاته کېږي. واقعا هم رسول الله صلی الله علیه وسلم خپله اسلحه لکه سپرونه، غشي، نیزې، زغري او داسې نور تر مکې مکرمې د باندې پرېښول او دوه سوه نفره یې د اوس ابن خولي الانصاري په مشرۍ د اسلحې د ساتنې لپاره موظف پرېښول او بیا یې دغه دوه سوه نفر په هغو کسانو بدل کړه چې عمره یې کړې وه. او دغه اول دوه سوه نفره عمرې ته ولاړه مګر دوه سوه نفر په هر وخت کې د اسلحې سره موجود وه او دې ته تیار او آماده وه چې د ضرورت په وخت کې دغه اسلحه وداخل ته د مکې مکرمې ورسوي او پر مسلمانانو یې وویشي که چیرې د قریشو د طرفه کم غدر او خیانت وسي اسلحه موجوده او د استعمال د پاره تیاره ده کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم و مکه مکرمه ته د داخليدو اراده وکړه او قریش هم نه غواړي چې په دغه وخت کې د مسلمانانو سره کوم مشکل او شخړه پیښه شي نو ځکه غواړي چې دغه د عمره مناسک ډیر ژر پای ته ورسیږي او بل قریش دا هم نه غواړي چې مسلمانان د اهل مکه سره په تماس کې شي نو ابو سفیان د مکې مکرمې ټول اهل په دې سره مکلف کړه چې د مکې مکرمې څخه ووځئ او څوک دې په مکه مکرمه کې نه پاته کیږي. د مکې مکرمې خلقو هم د مکې مکرمې څخه په وتلو شروع وکړه او وځي. خو دالته په هغه غرو کې کښیني چې د کعبې شریفې پر شاوخوا دي. بیا نو د قریشو مشرانو د دغه امر د ښه عملي کولو دپاره یوه آوازه واچول، هغه دا چې ویل دغه مسلمانان چې د مدینې منورې څخه راغلي دي هغه په یوه مرض اخته دي چې هغه هم ساري مرض دی، د یوه څخه و بل ته نقل کیږي چې په هغه وخت کې ژړه تبه ورته ویل کیده نو ځکه باید ټول خلق د مکې مکرمې څخه ووځي. اوس د دغه اوازې سره هغه پاته کسان چې تر اوسه نه ووتلي هغو هم پر وتلو تلوار کاوه چې په دغه مرض اخته نه شي. نو په مکه مکرمه کې بې له د قریشو د ځینو مشرانو څخه لکه صفوان ابن امیه، عکرمه ابن ابي جهل او داسې یو څو نور بل څوک نه شو پاته. نور ټول ووته. اوس نو مسلمانان مکې مکرمې ته داخل شوه تکبیرونه وایي لا اله الا الله وایي د اسلام تلبیه وایي مسلمانان په ډیر شوق کې دي ځکه پس له ډیرو کلو څخه د اول وار د پاره مکه مکرمه ته داخليږي او رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم پس له اوو کلو څخه د اول وار د پاره خپل اصلي وطن مکه مکرمه ته راځي خپل اصلي وطن او خپلې قبلې مکې مکرمې ته داخلېږي نو ټول تر اندازه زیات خوشحاله وه، طواف، تلبیه، سعی او عمره ټول په شوق او خوشحالي سره ادا کوي مګر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په هغه آوازه خبر شو چې ویل په مسلمانانو کې ژړه تبه شته نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه قصد او اراده وکړه چې دا ثابته او معلومه کې چې په مسلمانانو کې هیڅ مریضي نشته کم وخت چې مسلمانانو په طواف شروع کول رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل الله جل جلاله دې پر هغه چا ورحمیږي چې نن ورځ وکفار ته د خپل ځان صحت او قوت ورشکاره کړي چې د حدیث شریف لفظ داسې دی، رحم الله امرء اراهم اليوم من نفسه قوة بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل د احرام پټو په داسې ډول تر راسته اوږه لاندې په بغل کې کوي چې راسته اوږه یې ښکاره سوه چې ودغه ته په عربي کې اضطباع وایي او بیا یې په طواف شروع وکړه چې چابک چابک تګ یې کاوه چې و دغه چابک تګ ته په عربي کې رمل وایي. رمل او هروله هغه چابک تګ دی چې لنډ لنډ ګامونه اخلي او داسې تېز تېز ځي چې و ځغستا ته نږدې وي. خو ګامونه یې کوچني وي او اوږې هم ورسره ښوروي چې دغه تګ مریض، ناجوړه او ضعیف سړی نه شي کولای. قوي او صحتمند نفر دغسې تګ کولای شي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د طواف درې شو ته دغه تېز تګ کاوه او صحابه کرامو هم دغه قسم تګ ورسره کاوه. قريشو د هغه غرو څخه ورته کتل او ويل يې، په والله که يا ته به ورسره وې يا بل مرض. مريض دغسې تګ نه شي کولای. نو دغه د اوږې لوڅېده او دغه قسم تېز تګ زموږ دپاره سنت شو. هر هغه څوک چې د حج دپاره طواف کوي يا د عمرې دپاره. د طواف قدوم یا هغه طواف چې تر هغه وروسته د صفا او مروه په مابین کې تګ وي، په اولو درو شوطو کې باید استباع، رمل او هروله وکړي چې راسته اوږه به لڅه او تېز تېز به ځي، خو دا کار فقط د نرو لپاره سنت دی، پر ښځو نه تېز تګ شته نه د اوږو لڅېده. او بې له طواف قدوم څخه په نورو طوافو کې هم دا کار نشته. دا یوه فقهي مسئله وه. د طواف په مابین کې عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه چې شاعر و او توره په لاس د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و مخ ته تلی دغه بیتونه یې په لوړ آواز ویل. خلوا بني الكفار عن سبيله خلوا فكل الخير في س... في رسوله قد انزل الرحمن في تنزيله في صحف تتلى على رسوله يا ربي إني مؤمن بقيله إني رأيت الحق في قبوله دلته عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه ته قهر ورغلی، ویل، یابن رواحه! ته څه وایې؟ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په حضور او د الله جل جلاله په حرم کې شعر وایې؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل، یا عمر! دی پرېږده، دغه د ده اشعار پر کفارو تر غشو ډېر تاثیر کوي. په خالي لاس دي او دغه اشعار کفار و جنګ ته رابولي نو عمر رضی الله تعالی عنه وويل، لا اله الا الله وحده صدق وعده ونصر عبده واعز جنده وحزم الاحزاب وحده او دغه تهليل يې په زوره وايه نو دا هم زموږ دپاره سنت شوه. هر هغه څوک چې عمره کوي خاصتا په صفا او مروه کې دغه تحلیل د هغه د پاره سنت دی کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د عمره د ادا کولو څخه فارغ سو نو یې هدیه حلال کړ د هدیه حلالول په عمره کې سنت کار دی واجب او لازم نه ده چې خامخا یې باید څوک حلال کړي مګر ثواب یې ډیر زیات دی نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او اصحاب کرامو هدی حلالې کړې بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و قریشو ته حال ولېږي چې د کعبې شریفې کلی راوړي او اجازه راکړي چې کعبې شریفې ته دننه ورسم خو قریشو جواب راولېږي چې یا زموږ او ستاسو په عقد او اتفاق کې دا نه دي لیکل شوی چې ته به کعبه شریفه ته د ننه داخليږي وروڼو دا نوی او مشکل کار نه وو د عربو او مشرانو ته به همیشه کعبه شریف ور خلاصول مګر قریشو بیا هم دلته د ضد او عناد څخه کار واخیستی او دروازه یې نه کړه ور خلاصه رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم چې دغه د دوی عناد ولیدي نو یې بلال رضی الله تعالی عنه ته وویل یا بلال اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله بلال رضی الله تعالی عنہ سربېره پر کعبه شریفه په خپل رنگین او خواږه اواز سره د اشهد ان محمدن رسول الله شاهدی ادا کوي او قریش ورته ګوري عکرمه ابن ابي جهل چې تر دغه وخته پر هغه خپل شرک وو، وويل، الله د ابوالحکم سره ډېر ښه وکړه، چې مقصد يې خپل پلار ابوجهل وو، چې دغه مريی يې نه وو ليدی چې لوړ پر کعبه شريفه آذان کوي، يعني دا د الله جل جلاله د هغه سره نيکي وه، چې تر دغه د مخه ووژل شو، دغه ورځ او دغه حال يې نه وو ليده. دا د کفارو غرور وو، مګر د بلال رضی الله تعالی عنه آذان د مکې مکرمې و مشرکانو ته ډېر زیات آزار او تکلیف ورکړي. دا چې بلال رضی الله تعالی عنه د اسلام آذان لوړ پر کعبه شریفه کوي دا کار و قریشو ته د کعبې شریفې تر ننوتلو سخت تمام سو. اوس نو د مسلمانانو درې ورځې پوره سوې. او اتفاق هم داسې وو چې مسلمانان به درې ورځې په مکه مکرمه کې تیروي او بیا به ځي په دغه درو ورځو کې مسلمانانو طوافونه کول لمنځونه یې کول د الله جل جلاله عبادت یې کاوه مګر کم وخت چې درې ورځې پوره سوې د رسول الله صلی الله علیه وسلم زړه غوښته چې یو څه نور هم په مکه مکرمه کې پاتې سي خو د قريشو د طرفه عکرمه د ابوجهل زوی او حويطب ابن عبدالعزی د څو نورو نفرو سره ورته راغله چې ورته ووايي چې وخت مو پوره سو نور نو ولاړ سئ. کوم وخت چې دغه نفر ورته راغله رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ورته وویل یا عکرمه نه غواړې چې زما سره ډوډۍ وخورې یعنی زما میلمانه سي ځکه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مقصد وو چې نور هم په مکه مکرمه کې پاته سي خو عکرمه ورته وویل زه ستا ډوډۍ ته ضرورت نه لرم زموږ د مځکې څخه ووځه د سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه د طاقت ووته ویل دا ستاسو مځکه نه ده بلکې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم شار دی او عکرمه ته په بد ویلو شروع وکړ خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه منع کړ ویل یا سعد زموږ په اتاق یا زموږ په خیمه کې باید چاته بد و نه ویل سي که څه هم زموږ دشمن وي دا عیب دی چې هغه زموږ پر کمبله ناست وي او موږ بد ورته وایو بیا نو رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم امر وکړي چې ځانونه د بارېدو د پاره تیار کړي دلته بیا هغه د قریشو بې باکه خلقو، لوچګانو او اوباشانو، چې د هغو په مسلک کې عهد او اتفاق، وعده او امانت هیڅ اهمیت نه لري، غوښته چې د موقع څخه استفاده وکړي او مسلمانانو ته آزار او تکلیف ورکړي. ویل اوس خو نو عمره خلاصه شوه او زموږ اتفاق داسې و چې مسلمانان به عمره کوي، اوس یې عمره وکړه نو عهد خلاص او پوره سو. نو یې ځانونه تیارول چې پر مسلمانانو حمله وکړي. مګر وروڼو! تاسې ته معلومه ده چې اتفاق یوازې د عمرې د پاره نه وو، بلکې اتفاق داسې وو چې لس کاله به یو پر بل تجاوز نه وي. مګر دغه اوباشانو غوښته چې مسلمانان په قهر کې او جنګ شروع سي. رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم چې دغه د دوی حرکتونه ولیده نو یې نفر ور ولېږل او ویل که تاسو جنگ غواړئ موږ به هغه خپل اسلحه چې تر مکه مکرمه د باندې پرته ده راوړو او بیا به جنگ در سره وکړو د دغه کفارو دا خیال وو چې د مسلمانانو سره اسلحه نسته دوی نه و خبر چې مسلمانانو هلته د باندې اسلحه ایښې ده خو کم وخت چې پوه سوه چې د مسلمانانو سره اسلحه سته وبېرېده او شاوخوا سره وپاشل سو اوس نو رسول الله صلی الله علیه وسلم او مسلمانان د مکه مکرمه څخه ووته او تر مکه مکرمه د باندې خیمه ودرولې دلته یو کوچنی حادثه پیښه شوه هغه دا چې هلته رسول الله صلی الله علیه وسلم یو نفر ولیدی چې څوک وایي دغه نفر ولید ابن ولید ابن مغیره وو مګر صحیح خبره دا ده چې دغه نفر ابان ابن ولید ابن مغیره وو نو رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ورته وویل یا ابان خالد چیرې دی چې مقصد یې خالد ابن ولید وو نو ویل خالد چیرې دی؟ خالد خو داسې عقل لري چې و سمې لارې ته یې رابولي، دی عاقل او هوښیار سړی دی، نو څنګه دا د ده عقل تر اوسه دی و اسلام ته نه دی رابللی؟ ایا د اسلام ښهوالی پټ دی؟ چاته نه ور معلوميږي؟ خالد چې ذکي او هوښيار سړی دی و ده ته تر اوسه ولي د اسلام ښوالی نه دی ور معلوم شوی؟ که چيري د ده شوکت او تيزي زموږ سره شي موږ به د ده اکرام او عزت وکړو تر نورو بې د مخه او مقدم کړو. دا خبري تر مکې مکرمې د باندي پيښي شوې. ابان چې په دې خبرو خوشحاله وو نو خالد ابن ولید ته یو لیک ولیکی او مکې مکرمې ته ورولېږی چې په هغه لیک یې لیکلي وه، یا خالد! ته داسې عقل لرې چې هغه تا ته سمه لار درښوولای شي او د اسلام ښووالی د هیڅ عاقل او هوښیار څخه پټ نه دی پاته، نو راشه او مسلمان شه. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په خیر یاد کړې او وې فرمایل که خالد موږ ته راغلی موږ به عزت وکړو او تر نورو به د مخه کو د ابان دغه لیک و خالد ته ورسېدی او وې وایه نو اسلام ته شوق پیدا سو او مسلمان نسو بیا هم د اسلام په باره کې فکر کوي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مدینې منورې ته ورسېدی، په دغه وختو کې بیا عمرو بن العاص د حبشې څخه و مکې مکرمې ته راغلی او خپل ځان و هجرت ته تیاروي، غواړي چې مدینې منورې ته هجرت وکړي. د عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه د اسلام قصه خو مو د مخه درته بیان کړه چې دی په حبشه کې د نجاشي پر لاس مسلمان شو او مکې مکرمې ته مسلمان راغلی، نو اوس غواړي چې هجرت وکړي. خالد ابن ولید ولیدی ویل چیرې ځې؟ عمرو ابن العاص ویل مدینې منورې ته ځم. خالد ویل آیا د دین واوښتې؟ عمرو وویل یا بلکې مسلمان شوم او خالد ته وویل چې نجاشي مسلمان شوی دی. خالد په تعجب کې شو نو یې د اسلام د احکامو نوره پوښتنه هم وکړه، څو نور یې هم اسلام و زړه ته لار پیدا کړه او اسلام یې په زړه کې ثابت او قائم شو. نو خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه هم مسلمان شو. هلته یو بل دریم نفر هم د دوی سره اسلام ته داخل شو. چې هغه هم د قریشو د سردارانو څخه و دغه نفر عثمان ابن طلحه رضی الله تعالی عنه چې دغه عثمان ابن طلحه هم په قریشو کې د خالد ابن ولید او عمرو ابن العاص په درجه کې وو نو دغه درونه پرو چې د قریشو د سردارانو څخه و د هجرت د هجرت نیت او اراده وکړه چې د هجرت د اتم کال په شروع کې دغه درو نفرو مدینې منورې ته هجرت وکړ. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه درې نفره ولیده چې مدینې منورې ته مهاجر راغله تکبیر یې ووایه او ویې فرمایل مکې د خپلې اینې ټوټې درته راوغورځولې. د مکې مکرمې هغه ښه ځوانان درته راغله، خالد ابن ولید، عمرو ابن العاص، عثمان ابن طلحه، دغه کسان چې د مسلمانانو ملګري شي تر دې لو کامیابي نشته او د هجرت د اتم کال د جمادی الاول په میاشت کې د خزاعه د قبیلې یوه ډله ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغله چې د خزاعه د قبیلې اسلام یې اعلان کړ خزاعه هغه قبیله ده چې د حدیبیه په صلح کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په طرف کې شامل شوه او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم متحالفین او متعاهدین شوه او اوس یې اسلام هم قبول کړي یعنی اکثریت یې په اسلام کې داخل شو چې اوس نو یو بل قبیله د مسلمانانو سره یو ځای او په اسلام مشرفه شو چي دې کار نور هم د اسلام دبدبه او شوکت ورزیات کړ. وروڼو! اوس چي په جزیرة العرب کي تر ډېري اندازې د مسلمانانو تسلط او سیطره زیاته سوه او د اسلام شان او شوکت لوړ سو، رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ودې ته فارغ سو چي خپل دعوت تر جزیرة العرب دباندي وباسي ځکه دغه دين يوازې د عربو يا د جزيرة العرب د پاره نه دی بلکې د ټول عالم د پاره دی نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د شاوخوا و پاچهانو او آمرانو ته د لیک او رسالو د لېږلو اراده وکړه کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالو د لېږلو او لیکلو اراده وکړه ځینو اصحاب کرامو ورته وویل چې پاچاهان هغه لیک او رساله نه قبلوي چې هغه مهر شوې او بنده نه وي. نو رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم د خپل ځان لپاره د سپینو زرو څخه مهر یا انګشترۍ جوړه کړه چې پر هغه لیکل شوي وه، محمد رسول الله چې دغه لیکنه په درو لیکو کې وه تر ټولو کښته لیکه محمد او د مابین لیکه رسول او لوړه لیکه الله وه البته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه رسالو د لیږلو د پاره داسې قاصدان اختیار کړه چې هغه هغه د دوی د ورتګ د ملکو په باره کې معلومات او پخوانی معرفت درلودی او د هغو ژبه یې زده وه. اوس نو د دغه رسالو د لېږلو په وخت او تاریخ کې لږ اختلاف شته. څوک وايي د دغه لیکونو شروع د حدیبیې تر صلحې وروسته د هجرت د شپږم کال په آخره کې وه. څوک وايي د هجرت د اووم کال په شروع کې ولېږل شوې، چې د دغه دوو قولو په مابین کې فقط یوه میاشت یا تر هغه هم لږ فرق راځي. او څوک وايي چې د دغه لیکونو لېږنه تر عمرة القضاء وروسته یعنې د هجرت د اووم کال په آخر کې وه خو په حقیقت کې دغه لیکونه په یوه ورځ یا یوه میاشت کې نه وه بلکې په مختلفو تاریخو لېږل کېده چې ځینې یې د هجرت په اووم کال کې وه او ځینې یې د هجرت په اتم کال کې وه چې په دې حساب ټوله قولونه صحیح دي. په هر صورت زه به د دغه رسالو یا لیکونو مضمون او واقعات درته بیان کم. البته د رسالو د لیږلو ترتیب د تاریخ په حساب نه دی مراعت شوی. د روم پاچا یا قیصر ته لیک. وروڼو! د روم پاچا چې نوم یې هرقل و او لقب یې قیصر و، پایتخت یې قسطنطینیه و چې اوس استنبول ورته ویل کېږي، ټوله اروپا، ترکیه، مصر، شام او نورې ډېرې منطقې د ده تر حکم لاندې او د ده تابع وې. رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ودغه قیصر ته رساله ور ولېږل چې و اسلام ته یې رابلۍ او رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم دغه رساله د دحیة الکلبی رضی الله تعالی عنه په لاس د روم پاچا قیصر ته ور ولېږل په دغه وخت کې چې دحیه ابن خلیفه الکلبی و قیصر ته ورهیدی هلته په شام کې یو څه واقعې پېښې شوې چې هغه داسې وې په دغه وختو کې قیصر د روم پاچا په خپله په شام کې موجود و او شام ته د ده د راتګ سبب دا و چې په تېر کال کې د روم او فارس په مابین کې ډېر لوی جنګ پېښ شوی و او په دې جنګ کې روم پر فارس غالب شو، فارس ته ماته او شکست ورکړ چې دغه واقعه یعنې پر فارس د روم کامیابي الله جل جلاله یعنې و عربو ته په نږدې مځکه کې روم مغلوب شو او دغه رومیان به د دوی تر دغه مغلوبیت وروسته په څو کلو کې بیرته پر فارسیانو غالب شي. خو زه به اول هغه قصه درته بیان کړم کوم چې دغه آیاتونه د هغه په باره کې نازل شوي دي نو بیا د آیاتو په ترجمه ډیر په آسانه پوهیدلای شو. په دغه آیاتو کې قرآن عظیم الشان یوه عجیبه پېښګویي کړې ده، چې د قرآن مجید پر صداقت او حقانیت لوی دلیل دی. قصه داسې وه، د هغې زمانې د مځکې د مخ دوې لوی پاچهۍ، چې فارس او روم وې، د ډېرو کلو څخه په خپل مابین کې په شدیدو جنګو سره اخته او مشغوله وې. د شپږ سوه دوه عیسوي کال محترمو وروڼو! څرنګه چې فیته پای ته ورسېده، نو پاته قصه به په راتلونکې نهویشتمه فیته کې درته بیان شي ان شاء الله تعالی وما توفیقی الا بالله وهو السمیع العلیم وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله واصحابه واهل بیته اجمعین والسلام علیکم